د توحید ذکر نه بیا د رسالت هغه په 193 کې او د قتال فی سبیل الله په 195 نمبر آیات کې او د انفاق فی سبیل الله طرف له ترغیب او اشاره د په آیات 197 کې او د نیکانو د عقلمند خلکو لس صفات به ذکر کوي او دا غي سلور دعاګانې به ذکر کوي په لفظ د ربنا سره پنځه کرته په لفظ د ربنا ذکر کیږي نو په دې آیات مبارکه کې مسله د توحید دا چې اختیارمن او واقدار صرف الله رب العالمین دی او رد په شرک په تصرف چې د بل چا سره اختیار نه چلیږي نعوذ بالله الله فقير او محتاج دی او موږ مالدار یو وګوره الله زموږ نه زکاتونه غواړي چې تاسو زکات ورکړئ مال لګوي نو په دې آیات مبارکه کې دا غي تکذیب د چې تاسو دروغجن یئ الله رب العالمین تاسو په زکاتونو او مالونو سکي هغه خو بادشاہ د اسمانونو او د زمکه دی بادشاہ اسمانونو او زمکه دا په اختیار کې دي ان فی خلق السماوات والارض پدې کې اوس دلایل عقلیه ذکر کیږي په توحید د الله باندې چې الله رب العالمین واقدار دی اختیارمند دی تصرف داغه چويږي د بل چا اختیار نشته ځکه اسمانونه او زمکه غ پیدا کړي د شپې او د ورځې اختلاف څه دی چې یو بل پسې راځي شپه چې تیر شي ورپسې رس شي رس تیر شي ورپسې شپه شي دارنګ په دې کې اوګدواله او لندواله راځي په جمی کې شپې اوګدي شي رس لند شي بیا په وړي کې شپه اوګد په وړي کې بیا شپه لند شو او رس اوګد شو دارنګ په دې کې یخواله ګرمي او سردی ده شپه درس په نسبت او مقابله کې یخوي او پرس کې ګرمواله وي نو دا دومره نظام چې چلیږي دا د صد پاره دی په دې کې نشانات دي د عقل مندو د پاره لب خالص عقل لویل شي نو د عقل مند د پاره دلته مختصر دلایل ذکر کړل چې ګوره الله اسمان او زمکه پیدا کړی فرض او شپه کې اختلاف راځي او په سوره بقره کې د عام عقل مند د پاره دا نشانات ذکر کول نو لس دلایل عقلیه د توحید ذکر کړیو چې تاسو له آیات یو سل سلور شپې تم کې تیر شوی إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر تر آخر د آیات پوری نو پاغه دې کې عام عقل مند له دلایل ذکر کول نو ډېر ذکر کړل لس دلایل او په دې ځای کې اولو الالباب له ذکر کوي چې د خالص عقل خاوندان دي نو غیر مختصر دلیلم کافی دی او حدیث د صحیحینو کې راغلی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رشبه کړې و او د دې شپې تیرولو مقصد هم دا و چې د خپل مور او پلار ولېګلو چې لاړ شه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي میمونه رضی الله عنها د دماسی و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شپه وکا او ګوره چې د الله پیغمبر د شپې کوم عمل کوي چې دغه عمل مونږ هم شروع کو نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې شپه د نیمه نتی را شو نو را پاسینو او پر خپل مخ مبارک باندې لاس را خو ځان نه خوب تختولو لکه انسان را پاسي لا دې د خوبي نو سترګې او مخ مګي چې د خوب ته نو تختی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورة آل عمران د سورة آل عمران اخیرنی لس آیاتونه ولستل او شارحین ذکر کړی چې د ان فی خلق السماوات والارض د دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر اخر پورې د آیاتونه ولستل نو مسلمان چې د خوب نه راپاسي دا مستحب طریقه ده چې دا آیاتونه ولولي او دویم صفت پناست باندې او دریم صفت دا وعلى جنوبهم په خپل اړخونو او ډډو باندې او سلورم صفت ذکر کوه تفکرون فی خلق السماوات والارض سوچ او تفکر کوي او بنن صفت دا چې الله نه دعاګانې غواړي او وی چې ربنا ما خلقت هذا باطلا او ورپسې آیاتونو کې نور دعاګانې ذکر کیږي نو دا دغه عقل مند پنځه صفات شول په ذکر کې بیا مزم داخل دی بلکې په اذکارو کې د ټولو نغټ ذکر دی حدیث د صحیحین حدیث د بخاری کې راغلی عمران ابن حسین رضی الله عنه وایي چې زه د بواسیر بیمار وم او د بواسیر مرض مې وم نو کله به ما په ولاړه باندې موز نشو کولای د رسول الله عليه الصلاة والسلام نه ما د موز بارکه ته پوسو کو چې زه به موز څنګه کوم نو ایمال او صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا تموس په ولاړه کوا کو سو طاقت دینین خیر د پناسته کوا فإن لم تستطع فعلى جنب او که د ناس دی وستونی نو خیر دی به په اړه باندې کوا او د اړه لپاره اهل علم دوه طریقې ذکر کړي یو دا چې د خپې به قبلي طرف لکه او سلبه تکیا او تکیا به لګولي او یا دا چې په اړه باندې به پریو دی قبلي طرف لبدي مخوي لکه سړی اود کیږي نو څنګه چې انسان له اسانه وي نموز په هغه طریقه باندې بکې خو معاف ورلنه ده او نوافل کچرتا بغیر د ضرورت نم پناسته باندې کوي کولې شي خو اجر بور لنیم ملاويږي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمای په ولاړه چې څوک مسکین هغه د پاره پوره اجر دی نفل یادای او چې پناسته باندې بغیر د عذر نکین بیا بور له ولاړې نیم اجر ملاويږي او کنه بنا بر ضرورت کوي نو به اجر پوره دی ځکه دین د الله آسان دی رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي الا ان دين الله يسر خبردار دين د الله آسان دی ولن يشاد الدين احد الا غلبه د دې دین سره چې څوک سختی او سینه زوري کوي نو د الله دا دین به پاغه باندې غالب کیږي او دی به مغلوب وي نو په دې آیات مبارکه کې وی چې دا عقل من خلق په ولاړه پناستا په اړخونو باندې د الله رب العالمین ذکر کوي او خپل رب را یادوي مراد د دین دا چې په هر حالت کې دی ذکر کوي او رب العالمین دی هیرینا همیشه د دی په جواب باندې رب یاد وي ذکر انسان دا حالتونه دي یا به ولاړی یا بناستی یا به پروت وي نو په دې ټولو حالتونو کې د رب ذکر کوي او اشاره د دې طرف لچې سوق جهنم لوردن نشول نو دې رسوا شو او مشرک به جهنم لوردن نکیږي نو شرک دا سبب د خزیان دی د شرمندګۍ سبب دی په دوزخ کې ربنا ای رب زمونږه انک من تدخل النار چې دا د ایمان دعوت ورکي او ایمان طرف له आवाज ورکي او د دې د دعوت خلاصه دا د قران او د سنت چې انسان دی په عقیده د توحید شي الله دی یو رب مني او بل څوک دی ور سره شریکینا ان امنو بربکم دا چې ایمان وروړی تاسو په خپل رب باندې او وفات کی مونږ سره د نیکانو نا مرګ را ولی په مونږ باندې په ملګرتیا د نیکانو کې مراد طلب د مرګ نه دی چې ګنځي مرګ غواړي بلکې مطلب دا دی چې مونږ په صحبت د نیکانو کې لري تر دې چې مرګ په مونږ باندې راځي او مونږ د دې مرګري یو تر اخر سلګو او تر مرګ پورې د دې نیکانو سره یو او د دې سره په مرګرتیا وي ورنه د مرګ سوال نه دی مخکې تاسو له حدیث ذکر شوی او حدیث د بخاری او د مسلم رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا يتمنين احد منكم الموت لضر نزل به د دنیوي تکلیف د وجه نه څوک د مرګ سوال نه کوي تمنا او ارزو دې نه کوي که خامخا د مرګ سوال کوي نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بیا دې داسې وایي اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي الله ته ما ژوند دی او ساتي تر کومې چې په دې ژوند کې ما د پاره فائدہ دا غورواله دی او کله چې مرګ ما د پاره غور شي نو بیا په ما باندې مرګ او وفات راولي اسې به مرګ راځي دنیا کې څوک پاتې کیږي نه او راکی موږ له هغه چې تای وعده کړی زموږ سره علی رسولک په جبی د خپل پیغمبرانو د پیغمبرانو په جبه چې موږ سره کوم وعده کړي نو هغه بدلی موږ لراکې د پیغمبرانو په جبه باندې وعده سوا چې د جنت مستحقین به هغه څوک چې د هغه تابعداري کوي او د اور نه بچ کیږي دنیا کې به د هغه سره مدد او نصرت کیږي نو مطلب دا دی اخرت کې مو د جنت حقدار او مستحق وګرځي او په دنیا کې را سره خپل مدد او نصرت وکړي ولا تخزنا يوم القيامه او مشر من دکې مون پرز د قیامت مخکې وې څوک چې جهنم له وردن نشي نو هغه الله رسوا او شرمنده کو نو اوس دای په دعا کې وی چې الله مون شرمنده کې ما اور د جهنم له مو وردن نکې انك لا تخلف الميعاد یقینا ته خلاف نکې د خپل وعده کوم وعده چې دکړې نو هغه پوره کې داغي مخالفت نکې من ذکر او انثى کناری نوی او که زنانا کناری نه نیک عملو کیا زنانا نو عمل بربادومنا بلکې د دې اجر او ثواب به ورله ملاويږي کله زری مقدار باندې نیک عمل کړي دا غي بدل به وویني او کله زری په مقدار باندې بد عمل کړي نو هغه به ورله مخامخ شي بعضكم من بعض بعض ساسو د جنس د بعض ندي دیو بل نه پیدایي ټول د آدم عليه الصلاة والسلام اولاد یي فالذین هاجروا نو هغه کسان چې هجرت کړي د الله د پاره خپل وطن پری خره یا د الله نه فرمانی پری خودل دی لم هجرت وای چې ګناهونه پری دي واخرجوا من ديارهم دا ثوابا منصوب د بنا بر دي چې مفعول مطلق دی د یو فعل محذوف د پاره لاثيبنهم ثوابا امام قرطبي رحمت الله عليه وي خامخا بدل بور کم دوی له بدلا من عند الله چې دا بدله ده د طرف د الله نه والله عنده حسن الثواب او د الله سره خیسته بدل دا خپل او خیسته بدلی الله ورکی نیکان الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشته لکه څه شو اسماعیل